چې یو انسان ایمان راوړ او دی مسلمان شو د ایمان سره سره د د په بدن د د په مال د د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانې لازمې دي دی به په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری په خپل مال کې بم د الله حق مني خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړي الا بده کامیابی او کدی وای چې یوازې کلمه ویم پدې بز کامیابی حاصلوم مقصد تبرسم او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال څه امتحان را نه شي او مونږ به کامیاب شو وی دا سوچ د خلکو غلط دی خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او داغه په صحابه او په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او د دغه ایمان د پاره کوم تکلیفونه تیر شوی دی هغه مبارک او نیازبین وجودونه الله ته خوښ خلکو چې هغه دا تکلیفونه برداشت کړی دی مونږ به څوک یو چې مونږ به هغه برداشت نکو دې زمانه کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی تاسو محسوسوي به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چیچنیا کې، په فلسطین کې ځای په ځای نو د بعضې انسان زړه کې دا راشي چې یاره دا مسلمان خو الله ته خوښ دی، دا ولې دا تکلیفونه پرې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی ګنې د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کړي حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي دی اوم مسلمانو شپږ کسه د ده نه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمې د مسلمانانو تعداد اوو شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه وو کسانو کې و او وم نمبر پکې حضرت بلالو او دی غلام دی ګوره په مکه مکرمه کې او لوی سردار دی امیه داغه غلام رہی د بل وطن مسافر تر دې حد پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی خو مور یې وینځه ده پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري د حبشې خلک اوس هم تک تور تور وي او لوړ دنګ خلک یې په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلي وي مکمل تور وجودونه لوړ دنګ د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و د رنګ نه تور و ویښتې ښه ګلګوچي او غټ نو سرب نو نری وجود او د امیه غلام نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام اومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک وته دا تعلیم ورکړ چې الله یو د شریک نه لري داغه اعلان یو کنو د خپل مولا امیه کینو وی تام د پیغمبر مرسته وکړه ویو زمون خدایان د پرې خودل ویو بالکل می پرې خودل ته چه عبادت کې وی داغه واحد ذات چي هغه شريک نه لري زما هم خالق دی د ځمکي اسمانونو د کايناتو هم خالق دی او دا کوم بوتان چي تاسو د کومو کاڼو نه جوړ کړي د دغه کاڼو خالق هم دغه رب العالمين دی د ژوند او د مرګ مالک دی د روغې او د رنځورې مالک دی ژوند مرګ روغه بیماری تکلیف دا تکلیف لرکول دا د هغه ذات چې کوم ذات دا هر څه ټوله دنیا پیدا کړې ده هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم د هغه نه ماسوا بل خدای بل الله نه منم بل معبود نه منم هلکه ټینګ به نه شي ګورې بس صاحب هر څه چې نو دی به بوت صاحب او د مکې مکرمې په کوڅو کې به ورپسې ماشومان لګیا کړل هغې ماشومانو په کوڅو په چوکو به واو او ځغلاو به واړه به ورپسې و چا په کاڼو به ویشته چا به په چوکو و تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وي په لختو یې وي په کاڼو یې وي او د مکې په کوڅو کې ځغلي د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېزتي څومره شوه لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه دی غریب به بېهوشه شو، نو چې پته به ولګي چې دی خو اوس مري، نو زر به یې ترې ګټې لرې کړې، اوبه موبه به یې پرې واچولې، دا پا به یې څه و؟ تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به ورله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږی په دې ځمکو باندې. لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي. یو لوی آیات دی که یو سړی مجبور شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مجبور شي یو سړی یو کافر وجنی تکلیف ولا ور کوي نو کدی دا غ کافر نه ځان خلاصي او په دې جبه د کفر کلمه وای یره پړه کې مسلمانی وي وی دا خیر دی زموږ د علما او ته رخصت وای خیر دا کافر مخکې کړه کفر خبره دی او کړه ته بچ کې ځانه ځان ترې خلاصه یې، بی عزته کوي دې، وهي دې، وژني دې، خو چې په ړه کې د ایمان پروت وي، ړنه یې نه وباسې، د هغه نه ظاهري ځان ساتې، خیر دی. لیکن حضرت، لیکن بل طرف ته که یو سړی وایي چې نه، د خولې نه هم کفر نه وباسم، ما دې مړ کړي، زما دې بی عزتي وکړي، دې ته عزیمت وایي، دا بیا ډېره اوچته مرتبه ده. هغه وایي، خیر دی، هېڅ پروا نشته. دا دې وخت کې ما له جایز دي چې زه په دې خولې د کافرانو خبره وکړم او په ړه کې مې ایمان دی لیکن داسې نه کوم داسې نه کوم په هغه بهتر سوچ عمل کوم صفا به اواز کو لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله احد الله احد الله احد الله یو دی الله شریک نه لري وهبه ماشومان به ورپسې کړل، ځای ورپسې لاګانې وباسئ. دومره تکلیفونه په مخ ده ځمکه چې په دې ړومبي وخت کې حضرت بلال رضی الله عنه ته به ملاوېدل، دا چا ته هم نه دي ملاو شوي. اوس به ته څه وې؟ ته به یې بلال جوړ، د خدای نه دی خوښ؟ ولې د کافرانو د لاسه ولا الله عذاب ورکوي؟ دا ولې بلال ته د کافرو د لاسه عذاب ملاویږي دا خو دنیا د امتحان ځای دی کله به دې په وجود تکلیف راځي کله به دې په مال تکلیف راځي کله به دې په بچو تکلیف راځي کله به دې په ځمکه راځي کله به دې په کور راځي کله به دې په جایداد راځي دا خو د انسان مقصد نه دی ورپسې خیرت به دې بیا د کامیابی وي نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې په عراق کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په نورو ملکونو کې دا د حضرت بلال د عبرت واقعه ځان ته رامخکې کړي او د نبي علیه السلام څومره نږدې صحابي، دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه یو ځل په لاره باندې ته او د مکې مشرکانو دې راګیر کړی دی بلال او وهي او ټکوي یې او راکاږي یې او کله یې په سینه په دې طرف راواړوي، په دې شا وله تیږې کېږدي او ټوپونه پرې وهي، کله یې په دې شا باندې څملوي، په سینه وله ګټې کېږدي او ټوپونه پرې وهي. ماشومان ورپسې لاګانې وباسي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې سردارانو کې سردار و، ورنږدې شو. امیه ته وایي، دا ستا غلام دی؟ ویې یره مهرباني وکړه دا په ما ولې وهې؟ ویې ده زموږ د پلار نیکه دین پرېښی دی. ویې څه چل وشو؟ ده خپل دین دی کنه؟ ویې نه نه یې پرېږدو سزا به وله ورکوو. وې خرڅه نه چې دې نه په بیا والم وې ډېره خدا هغه وې راشه ځان ته خلاص کا هر وخت مونږ وو خلک وو او ټول اوس خپل منځونه کوي زما کار روزګار نه کوي زه پیسه کوم په څو خرڅه امیه ورته ډېر لوی قیمت وې چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی که به وانه لی وی په دومره پیسو یې خرڅه وی یو وی راکه لاس جوړو شو پیسې یې راوړې امیه ته وسپارلې او بلال ته وی راځه رازا دې که ځان سره یې راوست چې دې از واغېشته او ځان ته یې کور ته راوسته نو حضرت بلال ورته څه وایي ها نبی علیه السلام ته خبر شو ابوبکر څه جلد یې وکړو صاحب بلال له عذاب نه خدای بچ کړي ولې ما په بیه واغېشته چې ما باغې شو زما غلام دی اوس خو دې څوک ګوتې ولې یوسي نبی علیه السلام مبارک ورته فرمايي، ابوبکره ما ځان سره شریک کړه، لږې پیسې به زه درکړم، نو دا بلال به زما او ستا په شریکه غلام شي، ما ځان سره شریک کړه پکې، وې نه د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکوم، نو چې دی راوست نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست، وې ابوبکره که زه دې د خپل ځان د خدمت لپاره غشتیم، خو ډېره ښه خبره ده، ستا خدمت به کوم. او که زه د الله لپاره اخیستې یم نو ما او خدای پرېږده چې د الله عبادت وکړم، پرې مې ده خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکړم، وې بلاله ما ځان له نه اخیستې، ما الله له اخیستې، ځه ما د خدای لپاره ازاد کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل، وې ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا، ابوبکر زموږ سردار دی. او زموږ سردار یې ازاد کړی دی. ګوره بلال ته به یې سردار وې، اعتق سیدنا، زموږ سردار بلال یې ازاد کړی دی. وې ځه الله د پاره ما ازاد کړې، وې ډېره ښه ده اوس ځه پۀ شه زما رب پۀ شه او زما د رب عبادت پۀ شه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره چوبیس ګهنټې به موجود و. چوبیس ګنټه جدا کیده به څه نه هجرت د مدینه منوره چه کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ نو په دویمه هجره کی پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره مشوره وکړه چه یره د مانزه د پاره بس کو د دا بان لانو مقرر سبا کو صحابه راغون کړ چاوی صاحب اور به بله وو، نو چې لوګی یې به راوخېژي او خلک یې وویني، نو لمانځه له به راځي. د لمانځه په وخت کې به اور بله وو. وې نه، دا خو د مجوسو کار دی، اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلوي. بل چا پکې دا تجویز ورکړ چې ټلی به ټنګوو، چې کله د لمانځه وخت شي. وې دا خو د عیسایانو کار دی. بل چا دا تجویز ورکړ چې شپېلی به وو، یو ښکر کې به پوکې وباسو. هغه ښکر چې موږ ووهو، شپېلی ووهو، خلک به مانځه له راغونډېږي، وې دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکړ، وې صیب یو اواز به کوو، الصلاة جامعه، د مانځه وخت دی، خدای مو وکړه مانځه له راځئ. دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټنګ و، فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي، یو کس به اواز کوي، الصلاة جامعه. خدای مو بخښه د مونځ وخت دی مانځله راځی دا واز به کیږی لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابي دی د نبی علیه السلام د خوب ولید وی د مدینه منورې په بازار کې روان یم یو سړي سره ټلی ده هغه ټلی خرڅوي زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅی وی هغه چې او ته پیسه کې وی مې چې دا به مونږه د مانزه د پاره او ټنګو خلک به پیرا بلو اوس خو به نه کنه اصلي وته وی د دې ټلین یو خشه درته نه خې چې خلک په مانزه له بلې یو خایا دا بانګي وته چې الله سره شریک نشته اشهد ان محمدر رسول الله د دې خبرې ګوي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برګزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی حي علی الصلاه اے خلک منزل راشي حي علی الصلاه اے خلک منزل راشي حي علی الفلاح پته ونه لګېده چې دا بانګ څه لپاره دی، نو چې ده ورته خوب بیان کړ چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه، نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کوم شی ورولی و، خو دې لپاره دی، بس وي دا رښتونی خوب دی. ښه اوس هغه صحابي ته وایي، عبدالله ابن زید ته، حضور پاک مبارک داسې ورته نه وایي چې پاڅه اوس خلک شا به بانګ ووایي د لمانځه وخت دی، وایي داسې کار وکړه، قم مع بلال. فالق علیه ما رأیت تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه دا ورته وایه تا لیدلې دا ورته وایه فانه اندی صوتا منک دی ستا نه په اواز کې اوچت دی او بل روایت کې راځي احسن ښکلی اواز یې دی ستا نه اواز یې هم ښه شته دی او اواز یې هم اوچت دی تا چې کوم خوب ولید ده ته یو یو ټکی وایه چې دی اقسې وایي نو ړومبی بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیه السلام په جومات کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع ګوره د هغې سختو بدل الله ورکړ او که ورې نه کړ د هغې تکلیفونو بدل وله رب العالمین ورکړ الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي. زما چې څوک خدمت وکړي چرته به هم زه کوشش به کوم چې بدل خپل خلاص کړم نو الله به څنګه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال چې سخت تیرې دی خدای الله لپاره په تیرې دی کنه نو الله به څنګه بدل پریری الله تا ته وی بدل خلاصوا تاته وي چې څوک درسره خوږ کړي ښېګړه ورسره کوه نو چې د رب العالمين سره څوک خوږ کړي د الله د دين سره څوک خوږ کړي ها نو الله پاک به د هغوی بدل خلاصوي او که به يې نه خلاصوي څونه بهترين بدل يې وله ورکړ نو بس صاحب دی ودرېد حضرت بلال یعنې عقل خو دا وي چې کوم صحابي خوب لیدی دی پکار چې بانګ هغه ووایي ځه پرېږده دا ړومبی خو دې ووایي که نه بیا به بلال دویم بانګ ووایي وروسته به بلال مقرر شي نه نه نه اوس الله ولا هغه بدل خلاصوي بلاله سختۍ یې تېرې کړې دي داسې سختۍ یې تېرې کړې دي چې داسې قرباني چا هم نه ده ورکړې اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا به چا ته هم حاصل نه شي څنګه ګوره د پیغمبر علیه السلام په ټوله زندګۍ کې بانګونه ده ویلي دي نو چې بانګ یو سړی ووایي او د دې سړي په بانګ سل کسه راشي مانځه له دوه سوه کسه راشي شل کسه راشي د هغه شلو چې د مانځه څومره ثواب کېږي دومره د بانګي کېږي وایه که نه ثواب پکې شته که نشته پکې بانګ یو سړی وی الله اکبر د د بانګ زرو کسو واورېده او زر کسان مانځله رالل د هغه زرو کسانو د راتلو چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمېږي د هغوی برابر ثواب به د بانګ والا کېږي نو د نبی علیه السلام په زمانه کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جومات ته، د هغې صحابو چې د لمانځه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغې برابر د حضرت بلال کېدل دا دا خو زه وایم چې د دنیا کمپیوټر به هم دغه د بلال دا نیکۍ صرف د دې بانګ دا نیکۍ به ونه شمېري که نه وبه شماري وایه که نه رښتیا دا خو په زرګاو صحابه کرام دي او یو یو مونځ نه دي پنځه مونځونه دي او ده به بانګونه وی چه ده بانګ وی ده دومره اجر او دومره لوی ثواب نو عقل دا وی ځکه لکه ده طالبانو ته وی ما ام عقل دا وی چه یاره نبی علیه السلام خو هغه چه چا خوب لیده وو که یو بانګ خو یې په هغه ویلی وی یو دوه خو یې پرې ویلی وی نو بیا به بلال ته وی ته وایه لیکن عقل ده رب العالمین ده علم په مقابله کې هیڅ شی نه دی. زموږ عقل څه عقل دی عقل دلته دا وایي چې نه هغه خوب ولید هغه له به هم الله اجر ورکړي لیکن بلال قرباني کړې ده دا ټول اجر او ثواب دا ړوم دا خو کارنامه ده لکه ړومبی بانک چا ووایي ړومبی چې دا بانک لازم شوی دی یعنې بانک مقرر شوی دی ړومبی چا ووایي حضرت بلال وایي چې بانګې شروع کو د لخوا الله آواز عجیب آواز ورکړو ناشنا آواز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صادر راکاږي په منډه منډه را روان دي چې راغې نبی رس تاسو کو سجل شو وې دا چل شوی د خوب لیدل شوی دی وی قسم په الله چې مام داسې خوب وسولید سور لس صحابه کرام سور لس په دغه شپه دقه یو شان خوب لیدلی وو دا بانګ څوارلسو صحابو ته په خوب کې رب العالمین ښودلی وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړ نو د مکه مکرمه مؤذن مقرر شو حضرت بلال بلال ته بانګ وی بانګونه به وی که په سفر به نبی علیہ السلام ته هلته به بانګ وی یو ځل پیغمبر علیہ السلام په یو سفر تللی چې کله واپس راتله نو نبی علیہ السلام مبارک په دې اخیری شپه کې به خوب کو بیا په سفر کې ستړي شو، د شپې یې سفر وکړ چې سبا ته لږ وخت پاتې شو، یو ځای کې خیمې ښخې کړې، قافله یې ودروله، یاره وي څوک به زموږ څوکۍ وکړي د لمانځه لپاره، یو کس به ویښ وي سبا ته به ګوري چې سبا راوخېژي چې موږ پاڅوي چې موږ لمونځ وکړو، ولې موږ ستړي یو، هسې نه که ټول ویده شو نو راباندې نور راونه خېژي. حضرت بلال وایي زه به سیب دا وکړم تاسو ټول وده شئ چونکې بانګ خو هغه وي زه به ستاسو څوکۍ کوم او چې کله سبا راوخېږي زه به بانګ ویم تاسو به پاسو ډېره ښه صحابه ټول وده شو نبي علیه السلام مبارک هم وده شو بلال راغی اودس یې وکړه په مانځه ودرېده زه خو ویښېږم تر سبا پورې نو هغې پورې به مونځ خپل کوم که سملاسته هم خوب به راشي مونږ یې کاو کاو خو چې سبا ته داسې یو پنځلس منټه ټیم تقریبا تقریبا به ورسره ګړی هغه وخت کې وینه لږ وخت پاتې شو نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي مونځ مې وکړ نفل نو زه به نبي علیه السلام سره د ملګرو پاسو ډډه یې داسې والده خوب ولا خدای وروست وده شو چی وده شو صاحب سبا راوخت وخت د مانځه تیر شو صحابه هم وده دی نبی علیه السلام هم وده دی بلال هم وده شوی دی نور راوخت چې نور روخه د ټولو نه مخکې پیغمبر علی السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال اے بلال دا دې څوک لل مونږ سره ته دې خو راشه لبیک و سعدیک د الله رسوله حاضر یم تا دې راسره څه لوبه وکړه تا ته ما نه وې چې ته به ویښ یې موږ به مانځه له پاسه نو ته موده شوې ګوره موږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي اخو مو هوښیار دی که نه وی اخذ الذي اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك د الله رسوله خو چې چا تاله خوب دروستې واغې ذات مالم خوب راوسته که نه عجیبه جواب دی که کوم ذات چې تو د کړی وې هغه دا زمو دکړم نو دا غره دا ډړه مې والا سبا ته مې قتل خوب راغی وې خزه ټیک ده دیکم د الله یو حکمت دا یو مون د پیغمبر علی السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زکی کنه قضا مون بسنګ کې یا که سبا دی امتی نه مون قضا شي چړه خو نه خوري یره زو د پاتې شو مون قضا شو اړه به نه خورم د نبی علی السلام نم داسې شوی دا حکم بعض حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدا وی داسې کار کوو یو خو دلته شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ دا خوب راوست او بل دا چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وخت دی ځای چې دې ځای نه بار ځان وباسو دا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې پړاو واچو بلال ته یې بانګ وایه بانګ یې وایي اقامت یې وکړو مونځ یې وکړو نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیا و او خپل بانک به وي د مکه مکرمه سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجری کې فتح شو حضرت بلال وسره دی کوټه به ته ګورې نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شو درې سوه شپېته بوتان دي دا بیت الله نه ګیر چاپېره چې دا کوم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي درې سوه شپېته بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به یې لاسونه وړل بیت الله کې دننه هم غټ غټ بوتان ولاړ دي نو چې کله به مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکه وه یو بوت ته به یې چوکه وړه قولا به را پرېوت بل بوت له به ورغې چوکه به یې ورته وړه قولا به را پرېوت ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړ دا یو څه مات کې وغورځوئ په بیت الله پاک کې دننه هم پاک کې او بهر هم پاک کې دننه پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه هم راوویستل دننه هم پاک شو بهر هم پاک شو اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې ړومبی اذان دی ادې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لا ونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو اته کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه بانګ دا ړومبی بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته اے نه بلال بلال څه راو شاماله راو بله راوی بله صحابه ور پسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چراغ پیغمبر علیہ السلام ته مخکې ودرید بلال لبیک دا عادت نو چې کله به علیه السلام ول اواز ورکړه ته به لبیک وسعدیک د الله رسول درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانه لې هغې ته حاضر ولاړ وی بانګ به خدا الله رسول بالکل به کم ځای به وې حیث امرتنی دا الله رسول چې کم ځای ته حکم کې زه غلام کم ځای چې حکم کې بس ما ته حکم کو چلته بانګ وې نو د بیت الله په سر د پاسه د بے ضرورت او درېدل مکروه دي بیا د بیا که ضرورت یو سړی په عبادت کوي یا یو سړی د پاسه په سیمټ مګي خټه مګي لرګي پیګ دي خو ضرورت دی خو بی ضرورته د بیت الله د پاسه ودریدل دا منع دي اوس هم د جهاد په هغه پابندي ده چې جهاد هم ځي د بیت الله د پاسه به نه تېرېږي اخوا دې خوا به تېرېږي دا غټه بې ادبي ده وی کم ځای به بانګ وی حیث امرتنی د الله رسول چې کم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوه وی داسې وکړه د بیت الله دې سر ته وغېږي او د بیت الله په دې سر دا لومبې بانګ وایه لومبې بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چا وې بلال رضی الله عنه او کم ځای کې وې د بیت الله په سر او داسې خشته आवाज چې کم आवाज د الله اکبر دوه وې نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعضې کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیه السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعضې کافران په کورونو کې پټ شو، بعضې ښځې په کوټو کې دننه ننوتې، ښځې مسلماني خو د هغوی خو کفر و که د مسلمانۍ سره خو یې دښمني وه، نو بعضې ښځې په کوټو کې دننه پټې شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ به بیا راوځو او بعضې سړي هم پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبي علیه السلام او مسلمانان لاړ شي نو راوځو به. تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانګ شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راووتل او دا څه دي دی وی الله اکبر الله اکبر د ده په بانګ رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل داسې بانګ به وي ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې لپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیه السلام واپس مدینې منورې ته راوست ځکه د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی د نبی علیه السلام په مخ کې به د پیغمبر علیه السلام په خوا کې به بانګ وي د هغې مؤذن دی چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو بس ویره نه پس به بانګ نه وي هلکه بانګ به نه وي بس فیصله مې دا کړې د نبی علیه السلام په مخکې مې بانګ ویو چې هغه وفات شو بس بانګ نه ویم نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه درخواست ورک وی جهاد لمه ولېګه شام ته مجاهدین تللی دي مال اجازه را کړه جهاد لزم وی تا ته اجازه نشته ته بم دلته عنه یو وخت شام ته لاړ چې شام ته لاړ ټولو خلکو استقبال وکړ امیرالمؤمنین دی او چې څومره صحابه ټولو جړل وی بلال مونږ ته د پیغمبر علی السلام د جون وخت را یاد کړ هغه منظر دی را یاد نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه تنوي مونږ سره لاړ شوی نه ځم بالکل نه ځم مدینه منوره ته نه ځم چې لاړ شم ماته د پیغمبر علی السلام د جون نقش را یادې نه ځم نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې وي بلال دومره بې وفه دومره بے وفائی سوک کئی ولی دا اللہ رسولا وی چه زنیم نو زما کلی خوشتا کنه زما جماعت خوشتا کنه زما وطن خوشتا زما کلی دی ولی پریخه دی نو چه راویخ شنو فورا نی ساروی تیار کر علی وی ما دا خپل محبوب خپل دوست خپل یار رانه گیلا وکلا شابه زما دینی منوری تزم نو راغی واپس مدینه منوره ته نو چې مدینه منوره ته راورسېده نو خلق په خوشاله شو او درخواستونه شروع کړ صاحب بانګ وایا بانګ له نیم راغل بیا ولا نور خلق راغل بانګ به وي بانګ له نیم راغلی ولې وې زه چې دلته ودرېږم او بانګ وېم نو قسم دې چې ماته هغه د پېغمبر عليه السلام د زمانې دور را يادېږي خو چې زه به کله ما به بانګ وې نو په يو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل نو ماته وښايه کنه هغه مبارکه چهره شته چې زه ورته وګورم په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل او چې دی به جوش کې راغی جوش کې نو نبی علیه السلام به ورله اواز ورکړ بخ بخ یا بلال واه واه لکه یو سړی نعت وایي که نه هغه شته ښکلی نعت وایي نو خلک ورته وایي واه واه عرب وایي بخ بخ واه واه یا بلال نو ما ته به هغه واه واه څوک کوي د حضور پاک مبارک غشته خشته نورانی چهره او چې هغه به راته واه واه کول هغه الفاظ نشم ویلی ما نه ویم جرګې شروع شوې بالکل نه حضرت حسن او حسین ول راوستل سار وختي دي سپېشمنې دي ماسخوتنې بانګو نه وي ماښام یې نه وي مازدیګر یې نه وي دا دواړه ولا راغله بلاله د خدای د پاره د پیغمبر علی السلام د انوسین در لپاره جرګه راوستي مهرباني وکړه بانګ وای وې خزه ډیره خزه نو سحر وختي پېشمنی بانګ ته ودرې نو چې بانګ کله شروع ک الله اکبر په الله یقینو کې چې زنانا په کوټو خته او ماشومان د خوبه پاسې د لو جمعه ترالل او ټولو منډې کړې هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمده شوه هغه د بلال بیا بانګ وایي هغه منظر چې کله نبی علیه السلام په محراب کې ناست او ده او بانګ وي هغه ټول منظر را مخکې شو ماشومان رالل زنانه اوچتې شوې په دیوالونو وختې خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لوی غوغا جوړه شوه او بیا بانک کې وی اشهد ان لا اله الا الله او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله دا نبی علیہ السلام نوم ته ورغه رستو بانګ ونه ویل شو دا غ بانګ د چبوتره نه را پریوت به وشه شو را پریوت د نبی اسلام د نوم سره به وشه پریوت که تا قرباني ورکړه په بدن، په بچي، په مال، په نفس، په عزت، په هره طريقه باندې، يقين وساته چې رب العالمين د دې بدل به درله خامخا خلاصوي، که دنيا کې يې درله خلاص نه کړ نو آخرت خو الله سره شته کنه. نو مير پيغمبر عليه السلام يو ځل او ده چې به بانګ وې جيبا عادت يې مو. بلال بانګ وی خلا د بانګ او د مانځه منځ کې فرق راغی بلال او دروازه کې ودرېدو حي على الصلاه يا رسول الله د الله رسول منزل راځه نبی علیہ السلام مبارک او خندل چاړې غردولا بما له تربت يمينه وی لاسونه په خورو کا کړشه غوخه نه جوړه نه وستو وی خندل او بار ته ولا زر په منډه راوته بلالا ډوډۍ نه دی وست ولا کله صبر خو دې کړو او اختر مانځ کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خځه بمراتلې سړی بمراتل نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ فکر خو به ونه بلال بیزان سره کرا زینو خذو لبورغه خذ بشاته ولاړ خذو ته بیزان له تقریر کاو اغه له صدقه ترغیب ورکاو صدقه ورکه خیرات ورکړي نو چې خزو نبی علیہ السلام د خیرات او صدقه بیان به وکړ نو خزو به غوږ ته ګوتې کړې والې به زره وېستې والې او مرای ته به ګوتې کړې میل به وېسته بلال ته به صادر کې چوا وسره ولا کده خادم ګرځید ابه صادر کې واچو یو بیړل نو اختر کې فقیران او مسکینان راغلي پاغي به نبی علیہ السلام فورا غسیزونه او غمالونه تقسیم کړ وسره به ګرځید بلال چې معراج ته نبی علیہ السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی بلال څه عمل دی کړی دی عمل لا ته وښایه ولې وایي زه چې کله هم جنت ته تللی ما په خوب کې او که په ویښه کله نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی دی دا خادم د دې خپل مشر نه عموماً مخکې رواني لار ورته برابروي. ستر پېزار کشار لکه ګرځي په ځمکه او په جنت کې دې د څپلو کشار اورېدی شي. د نبي عليه السلام سره نږدې دې نه لوی منقبت بل شته روڼو؟ دا څه عمل دې کړی دی؟ وي صاحب بس دوه کاره کوم نو یو چې بانګ ووایم نو ورپسې مونځ کوم او یو چې کله اودس وکړم نو دوه رکعته مونځ کوم تحیت الوضو ورته وایي چې کله سړی اودس وکړي او وخت وی نو دوه رکعاته نفل وکړه او که وخت نو د سنت وخت ول ماسپخین دی خیر دی هغه وکړه او که جمع تیاری بیا پرېږده او که وخت درته یې او مکروه وخت هم نه نو دوه رکعاته مونځ نفل تحیت الوضو نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا د دغه دوه رکعاتو برکت ته چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار دې عرش سره اورېدی شي او بیا وته وی یو بل خبره درته کوم خوش خبري وی جنت کې ګرځیدم یو ډیر خشته ناشنا محلو او داغه محل سره خوا کې یو ولا بيدا او هغه ولا کې داسې مزیدار یخ اعلی خوشبو یو بوي چې زنه شم ویلې او داغه ولی په غاړه یو وی حوره ناستا و هغه حور او دس کاو او دس دا چې مخلاصین ځل نو هغه حور چې بداغه ولینه په لپ او برا واغشته او په مخ به واچولې نو لکه د ملغلر غوندې به د هغې د مخ نه ساس کې پرېوتل داسې خشته ښځه حوره ما په د خپلو سترګو نه ولیدې په د خپلو سترګو او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نو لیدې او چې دا کومه وله ده جنت ستا د هغه محل نه بار بې ده داسې خشته اوبه مې نه وي لیدې نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړ چې دا محل د چا دی ډېر اعلی محل دی بهترین ویې له دې حورې نه تپوس وکړه او دا حوره څوک ده وی تپوس ته وکړه الله رسول په خپل وی ورنږدې شو وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړې ما یې تپوس وکړو چې ته څوک او دا بهترین محل دا د چا دی وی دا ستا یو امتی دی مؤذن بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه د جنت مرګر یم د هغه په انتظار دلته کې د ناست یم نو نبی علیہ السلام مبارک ورته خندل بلال وی ستا د جنت مرګري مالی دی دا ده به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدې دي یا ستا ښځه ما لیدې ده خوشطبي به کوله وی بلاله ستا د جنت ملګرې ما لیدلې ده خدای پاک در ډېره خشته او مزېداره ملګرې در کړې ده او تر دې حده پورې چې دی خو د رنګ نه تور مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته یې څوک به ښځه درکړي او که به درنه کړي ځکه د رنګ نه تور هم مريو آزاد شوی نو د یو صحابي په کور کې تپوسو نو هغه وی بلال زمونږ لور غواړي وی یو وی په خپل لري تپوسو بلال ته چاوي هغه خو په خپل لري تپوسو ډیره خله چې ورغه وی سیب ته زمونږ لور غواړي وی او قربان ستانه زمونږ لور زمونږ لور درنه قربان دا چا نه وی چې د رنگ نه تور دی دا چا نه وي چې دی خو غلام و، مریی و، ازاد شوی دی، نه خو چې د چا ډېرې ډېرې ښځې یې کړې دي، اولاد یې ترې نه دی شوی، اولاد یې نه و، خو چې په چا به هم کوم کور هم ګوته اېښودې ده، نو چا ورته انکار نه دی کړی، وي دی خو سردار دی زموږ، غلام نه دی، دا بلال زموږ سردار دی. یو ځل د نبي علیه السلام لپاره یې د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی و، ځکه مېلمانه به راتلل نو چې یا به څه وو یا به نه نبی علیه السلام مبارک ورته ویې لاړ شه جانه قرض وغواړه دی لاړ دی یو یهودي نه قرض وغوښت چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې دی دی بانک ته ولاړ دی هغه یهودي راغی او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګورې زما نیټه پوره کېدو والا ده او خپلې پیسې مال راوړه او که دې راونه نو بیا به د ناغه سمره یې جوړوم لکه چې مخکې وې ګورې راغی نبی علیہ السلام ته کېنه د الله رسوله دا غ يهودي نه ټخو پوره کیږي دوه درې ورځې پکې پاتې نه وي د بلال الله بس پیدا کی دې پټ شو یو باغ يهودي راځي دا غریب سړی وینا برا تکي اسنه جګړه را سره ونکي نقصان را نه کی پټ شو مې نه هم په هغه ورځ باندې چې کومه دا غ نیټه پیغمبر علی السلام له چا سمال لولېږي په بلال څه شو وی صاحب پټ شوی وی راوی راوی بل دی خو راځي وی دا غ يهودي څومره پیسې دي وی صاحب دومره وی دا واخله شابه غ خپل شي ولا پوره لاړه وغه د يهودي چې څومره قرض هغه ورته پوره نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پېغمبر علیه السلام خادم، په سفر کې ملګری، په مدینه منوره کې ملګری، په مکه مکرمه کې ملګری، په بیت الله د پاسه بانګ ویل، چا دې تپوس وکړ، وي ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وې؟ وې نه. ولې؟ وي ما وې چې دا خو ډېر لوی عزت دی او ړومبی بانګ دی په بیت الله، نو دا به چې ته ډېر چې پېغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وي. یاره وي نبي علیه السلام ډېر انصافدار پيغمبر دی ډير د انصاف نه کار اخلي بس بانګ يې ده ته سپارلی و او چې هر ځای به موقع راغله نو يې بلاله راشه بانګ وايه او بانګ اواز يې هم خشته اواز و داسې مزيدار اواز چې سړي ته به يې ژړا وروستله خبره مې دې پورې کوله وروڼو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي دا د عبرت خبره ده چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شوم او په ما به څه قرباني او تکلیف را نه شي او مفتو کې به جنت ته ځم نه خامخا را تکلیفونه به راځي که دې دنیا کې په چاته په مسلمان تکلیفي چاته ضرري د چا بچی ته د چا پلار ته د چا ښځې ته د چا رور ته مال کې بدن کې دغه نقشه ځان ته رامخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم د هغه نه زیات نیازبین نه یم د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم هغه باندې څومره تکلیفونه تیر شوي ما باندې هم تیریږي او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې هم ورکړه او په آخرت کې هم ورکړه ان مع العسر یسرا سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي تکلیف بدل بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې به هم د رب العالمین بدل خلاصوي باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل دی یو حدیث پاک کې راځي چې څوک اوه کاله بانګونه وایي اوه کاله که پرله پسې وي او که پرله پسې نه خو د اوو کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت له بوتلی یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د دې بانګ د اواز چې کم کاڼې بوټي اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼې او بوټي د الله په دربار کې ګوۍ کوي چې د بانګ ویلی دی الله ستا نوم یې غشتی څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي دومره ثواب به د دې بل سړي مو شي پوره د نیکۍ نه دی الله منې کوي نه پوره ثوابونه اجرونه درکوي خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب نو بانک سنت دی او ویلې پکار دی که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ ویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي نو ضرورت نشته چې هغلته دې بانګ وویل شي یا په سفر کې څوک روان وي او ملګري حاضر وي نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره چې یاره کیدی شي خوشا نور خلک وي هغوی زمونږ بانګ ووري او راشي نو دغه وخت کې بیا بانګ ویل مستحب دي او هغه سړی دې بانګ وایي چې اواز یې اوچتي اواز یې خشته ښکلې مزېدار وي هغه دې بانګ وایي نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیه السلام ته چې کوم څه ښولي د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي موږ د هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تبا برباد کړي دوه کې مریضانو ته یا الله ته وله شفا ورکړي الله که څوک قرض داران تنګ دسته یی د حلال رزق یی نصیب کړي یا الله چه د چا په کورونو کی څه بیماری تکلیفونه دی هغه له په خیر بدل کړي الله که د چا روانی دشمنی تربګنی دی ته وله په اتفاق او په اتحاد باندی بدل کړي یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساته الله د پریشانو نه مو ساته الله د مصیبتونو نه مو ساته څومره مشران هم وفات دی ته وبخښه چه څومره جمدی دی الله د اسلام د هدایت زندګی نصیب کړی پروردګاره چا په زړه کی څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته یی پوره کړی پروردګاره موږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کی په زړونو او په ژبو هم خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړی او د ګناه او د هغی د اسبابو نه هم الله په امن کی وساتی د فتنو نه هم الله محفوظ کړی د عذابونو او د قهرونو نه هم الله محفوظ کړی د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صیب په دې ایک سو اټاسټ نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه واقعه واوریده. کیسټ به تاسو ته الجنیت اکیډمي اینډ ریکارډنګ سنټر محله عیسی خیل، ضیا مارکیټ، نیو روډ مینګورا سوات کې د قاري محمد اقبال سره هر ساعت ملاویږي.